د ثبوت الاکبر للاصغر د پاره زمنګ په علم او نفس الامر دواړو کې علتي دي ته وی دلیلی لیمنی مثلا زید بیمار دی لانه متعفن الاخلاق اخلاق ګډوډ شي وکل ما هاذا شانه د چاغه اخلاق سودا صفرا بلغم کنه دا یو سود غری اخلاق اربعه دی په انسان کې کنه دای بس وکل ما هاذا شانه کم چې دای نو هغه محموم نو زیاده محموم زمون په علم کې علتي خو په نفس الامر کې خبره الټي په نفس الامر کې خبره سي مثلا لکه زه مزید متعفن الاخلاق ته ولی ځکه د محموم د کم چې محموم هغه متعفن الاخلاق نو دیم څه شعر نو اکبر څوک دی متعفن الاخلاق اصغر څوک دی زید زیدون متعفن موضوع د نتیجې ته اصغر وای محمول د نتیجې ته سوی اکبر وای نو زید متعفن الاخلاق ته ځکه دی محموم دی او هر چې محموم یا متعفن الاخلاق دی دا متعفن الاخلاق متعفن الاخلاق چې حد او صد دی خدای له ثبوت الاکبر للاسخر د پاره زمن په علم کې څه شی دی علت دی زما چې علم راغله د زید په حمل د چا ده نه د زید په متعفن الاخلاق نو وجه څوک ته محمومون خو په نفس الامر کې خبره دسی نه حمه علت ته کتافن الاخلاق علت ته تعفن الاخلاق علت ته خو کبه زما په دې تعبیر کوه نه شي نو آسان تعبیر وکړه برهان لمی دي ته منسوب بسو لم لم وی علت ته برهان لمی دي ته چې علت رواخله معلوم معلوم کی څنګه بس دا لاندې او انی دي ته وای کنه چې معلول رواخلې او علت لکه درز یو ځای کې اوس څه شي ور بلیږي نو ته اوس دوای چې دلته ور دی خو ته یې نه نه ځکه نوري کنه نو وې دلته کې لګې لري کم ځکه چې لګې یلته وري نو دلته سره اوس ګوره ته لګې راغس او څوک ته معلوم کا نو معلول دی راغس علت ته معلوم کنه دا کم برهان شو ای خو په نفس الامر کې د علت هغه معلول لکه هغه علت او دی معلول ور علت دی او د شپې چې سړی وي دلته لوګی دی ولې دلته اور دی کوم ځای کې چې اور هلته لوګی نو څوک ترې راواغست څوک ترې پې معلوم شابه علت ترې راواغست معلوم دی معلوم کړو دا کوم برهان شو لمی امه کې انی ودا څه شو نو دا راته وای چې په الله باندې برهان براهین لمیشته نه دا الله علت نشته کنه او براهینی انی ور باندې شته مونږ ټول برهان انیو کنه په علم دی وجود الواجب باندې من کم براهین او تاسو پوه شئ تعلیل للحکم السابق دا تعلیل دی د حکم سابق دا تعلیل د چاره نو غرض د مفسر د دې عبارت نه داري چې د ما قبل سره ربط ذکر کوي حکم دار انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ته یاروي او کنه یارای ها لا يؤمنون داخله کې ایمان نه راوړي د دې په قلوبو د دې په غوګونو باندې والا ابصارهم غشاوتن او د دې په سترګو باندې څه شي دي پر دې دي نو دا علت شو د ما قبل حکم د پاره دا دې انذار عدم انذار برابر دی ایمان نه راوړي دې څه شي نه راوړي دا ولی نه راوړي د دې سبب څوک دی سبب ادارې چې ختم الله علی قلوبهم الله مهر لګولې د دې په زړونو د دې په غوګونو او د دې په سترګو باندې څه شي دي غشاوتونه پر دې دي نو دا علت شو د ما قبل حکم د پاره دا علت شو د ما قبل او دا سبب شو د ما قبل حکم د پاره او اصل کې دا جمله بت دا په جواب د سوال کې واقع شو سوال دا چې ولې دی ایمان نه راوړي تیارو کدی نه یاره دی ایمان نه راوړي خدا تذکره د مطلق سبب شو دا تذکره د چا شو نه دا جمله واقعا شو په جواب د سوال د سائل کې چې هغه علت او سبب یې شعر د عدم ایمان نو ختم الله علی قلوبهم ولا په دې باندې پوه شو کنه خدا د سبب مطلق نه تاسو شو لکه هغه قال انا علی علی سحر دائم و حزننا طویل یعنی سره سبب د بیماری استاغوی سحر دائم و حزننا طویل لکه څنګه چې اکثر سبب مطلق سبب نه پښتنه شی او جواب کې هغه ذکر شو نو دلته کې هم د قشانه خبره ده چې مطلق سبب ادارې چې ختم الله علی سبب خاص نه دی نو دا ما قبل باندې څه شي شو برهان اپ ما قبل د پاره څه شي شو علت ا د ما قبل د پاره څه شي شو سبب ٹھیک شو په پښه کنه او د سبب د مسبب په مابین کې کمال اتصال وی کنه وی وی نو ځکه عاطف مرانه وړي شو ځکه عاطف مرانه وړي نو د فرمای تعلیل دا تعلیل دا څه شی دی یعنی جمله مستانفه را واقع شیره په جواب د سوال د سائل کې او د علت ذکر دی للحکم السابق د چا د پاره د حکم سابقه د پاره دا څه شی دی خدا برهان دی خو انی دی ګوره برهان دی خو څه شی دی کنه انی دی اصل کې د دې خلکو د عدم ایمان ها دا د ختم د وجه نه نه چې الله په مہر لګول لري ځکه دا خلک ایمان نه راوړي دا دلیل انی دی دا کم دلیل نه برهان دی دلیل دی علت ته حکم یو دی انی او اصل کې هغه علت دی د دې د عدم ایمان نه دی دی په خپل صنعي خپل اختیار باندې چې ایمان نه راوړي دا سبب د دی واقع شعر په نفس الامر کې چې الله په سلا ګول له مهر الله په سلا ګول لکه څنګه دلته کې بار دغه وی لوګي وی نو ته وای دلته ور شته ا لوګي دلیل کې بچا باندې پدې ور خو اصل کې هغه ور د دسې الا نو دا کرانګې دلته کوم دی دا ختم د الله برهان انی دی دا سبب مطلق دی دا برهان انی دی په ما ا د دې د عدم ایمان دا بیا څه شی دی علت ته د دې لپاره چې الله تعالی په سیره ولې مو پوښتنه سالم ختم شو کنه چې دی به خود ایمان نه راوړي چې الله په مهر لګول دی نو جواب شنه برهان علمي دی اصل کې د دې د عدم ایمان دا څه شی دی دا سبب او علت ته ځل لپاره لکه مونږ ته خدا څخه کاری چې لوګي علت څه په ور اصل کې ور علت ته رچا ده پاره نو دا برهان علمي نه ده کم برهان نه علمي دا بیان دا غشی دی چې یقتضیه چې تقاضا کوي د حکم حکم څوک ته لا یمنون او داغي دغه څه شعر تقاضا څه شعر ختم الله علی والختم الکتم ختم الکتم ختم چاته ویل کیږي کتم ته استتار ته وي پټوالی ته وي خو په ظاهر ادا سي معلومیږي لکه دا ختم او کتم چې په خپل کور کې مترادفین دي خو حقیقت دار چې دا په خپل کور کې مترادفین نه دي د دې د یو بل سره مان دی د یو بل سره په اشتقاق اکبر کې سره شریک دی په عین او لام کې التم ختم تامیم دی او ختم کې ما دا او میم دی نو په ظاهر اگر که ترادف کاری حقیقت دار چې دې کې ترادف مش الختم او الکتم دا معنا حقیقی ده ممتاز مولانا دا معنا د ختم معنا حقیقی څه شعر خو بیا مسما کول شي په دې سره استیساق من الشی بیا مسما کول شي په دې سره استیساق من الشی دا معنا مجازی ده په کوم شی باندې چې ته څه کول غواړي استیساق او مهر په اولګای نو دې ته سوې به ضرب الخاتم علیه په ضرب د خاتم علیه پر مهر په لګای نو دې ته بیا څه شی ویل کېږي ختم ختم متذکر وای کنه چې دای پټ ک کنه هغه شی څه ک کنه هغه شی پټ کړه مهر لگاول دا مهر لگاول دا سبب د چای د استتار دا سبب د چای د استتار نو ځکه هغه ته بیا څه ویل کیږي ختم ختم چاته وای ختم ختم چاته وای خو بیا په کوم شي چې وسوق د پاره ده او خط لګم د پاس په دته ختم وای مهره په لګاو ځکه چې دا هم کنه کټ میله هدا شه د پاره کنه داغه د پاره سي پټواله ختم تل قران خلک وای وې قران می څه شي کا اخر ته ورسته نو دا دې ته ختم ولې وای چې قران اخر ځکه دا ختم هم په اخر کې کیږي کنه مهر په اخر دا اخیری کاری چې خلک دې احراز د پاره کوي د جمعوالي د پاره کوي نو مجازن بیا په دې کې مستم په بلوغ الی اخره کې ذکر کیږي د مجازن څنګه خدای معنا حقيقي ده که معنا مجازي ده بلوغ آخر نظرا الى انه د وجر دینا چې انه دا ختمه دا اخیری فعل یفعل فی احرازه چې خلک کوي په احراز د هغه شی کې غشاوه نه ده غشاوه فعالت وزن دی غشاوه دا غشاوه دا فعالت وزن دی خان د محیط لپاره مستعملېږي غشاغ شي لپاره چې هغه صحیح محیط احاطه کوي لکه مثال په تور باندې عمامه خلک څنګه وایي عمامه هغه هم څه شي کوي که نه احاطه کوي نو غشاوه فعال دی د غشاهونه اذا غطاه کله چې یو شی څه کي پټ کي بنیت د دې بنا شی د لما یشتملو علی الشی دا شی لپاره بنا شی را چې په چی باندې مشتملی لکه عصابه ته ګوره والعمامه عمامه ته ګوره کل عصابه والعمامه عصابه پټی ته وي هغه باندې مه هاته کی او دا قرانګه سما عمامه عمامه د کته ویل کی چې هغه په شی باندې څه شي کوي احاطه کوي او دا قانون دی چې دا وزن نه دی دا فعالتون وزن دا چې په زمي سره شي فعالتون شي کنه لکه کناستون برادتون نو بیا د دې لپاره مستعملېږي چې هغه چاڼېدل په معنا باندې څه شي کېږي لکه هغه جارو باندې سړی د سیده غوې د سی غورځي داسې کناستون او یا مثال په تون باندې برادتون هغه سړی قلمونه جوړي کنه چې هغه براد دغه دی غورځي داسې لري نو بیا د دې لپاره داسې شي کېږي مستعملېږي چې دا په زمې سره راواخلې صلی الله